خو چې چا د الله او د الله د رسول تابعداري کړي نو هغه په خپل عمل خوشاله وي هغه به وي شکر دی چې دا عمل مې کړو چې دا غي سله او بدل را الله را کړ هغه په خپل عمل ستومان نه لکه صحیحینو کې چراغلی دي چې چا یو عمل وکړ الله نبی وای او زمونږه حکم پاغې نو نو هغه بر دي نو دلته نه دا معلومه شو چې محبت د الله پاک دا د هغه چا سره دی چې څوک د رسول سلام تابعداري قران ته نه کینی قران له ناراضي عمل به نه کوي دیسه لګیا دی پښتانه مونږ زبانی جمع خرج کوي بس او چې یو سړی د قران سره مینا کوي نو داغه نه خبدای چې د بد رسول الله سلام سره مینا کوي ځکه دا قران خو هغه مونږ ته راوړل او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې اصول بسې وعلامت حب النبی حب السنه د نبی د محبت علامه هغه د سنتو د نبی سره محبت دی چې څوک د نبی سره مینه کوي نو داغه د سنتو سره به مینه کوي او چې داغه سنتو سره مینه نه کوي د دروغ دی په سنتو نه دی ماین دی په نبی نه دی ماین او بیا وی وعلامت حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الاخره چې څوک د الله سره د رسول سره د قران سره د سنت سره مینه لري نو دا علامه ده چې د آخرت سره مینه کوي او دا انسان به د آخرت سره مینه لري ولی د دې محبت بدله خو په قیامت کې ملاوي نو هغه له به صحیح تیارې کوي یو دای چې اعتقادا نه مني خو عملا نه مني نو ګناګار دی بیا کافر نه دی خو چې اعتقادا نه مني نو کافر شو نو فإن الله لا يحب الكافرين پس یقینا الله من نکید کافرانو سره په دې کې تفصیلی جواب دی دا غي شبهه نه چې هغه راتله په ابنیت د عیسی علی السلام د دې شبهه جواب دا دی عیسایان وایي چې عیسی علی السلام ابن الله دی نو جواب دا دی چې هغه ابن الله زکه نه دی چې د عیسی علی السلام نسل معلوم دی نسب معلوم دی نو هغه خپل اصل او نسل ته ولې نه منسوب کې چې ته وته د الله زوی وای او دویم دا چې الله پاک یو بنده له درجه ور کوي مرتبه ور کوي نو د الله سره د بندا په درجاتو کې لوی درجه هغه د استفاده وروالی ده د دینه بر درجه نه چې هغه نه الٰه جوړ شي نو بس دلته کې دا خبره غلطه ده چې دا د الله ای بندي بلکې دا وایي چې دا د الله یو نیک او یو غوره بنده دی استفا ټکه دی لراوړ او طریقه د معرفت د نسب دادا آدم علی السلام اول نبیو داغه نه بعد نوح علی السلام دا دا زر کاله بعد نوح علی السلام راغی لس پیړۍ بعد بیا د نوح علی السلام د بچو نه دا دنیا دوباره آباد شوې ده چې کله طوفان نوح کې خلک هلاک شو نو دونو علی السلام په اولاد کې بیا نو سو کړ وسو کې ابراهیم علی السلام د ابراهیم علی السلام په نسل کې آل عمران او بیا د عمران دو دی یو عمران هغه د موسی علی السلام پلارو د هارون علی السلام د عیسی علی السلام بابا په دی غورو چې هغه له الله لور ورکړه مریم او هغه لوی ولی او دا غین الله عیسی علی السلام پیدا کړ نو دا خو ګوره انسانانو په نسل کې را روان دي نو څنګه د الله زوی شو ان الله استفا آدم یقینا الله غره کړه د آدم علی السلام و نوح او نوح علی السلام او آل د ابراهیم علی السلام او آل د عمران سلورم جنت کې ولا استوګ نوار کړي و اسكن انت وزوجك الجنه او پنځم د تمام انسانانو بابا یې ګرځولې دي ټول انسانان داغه په نسل کې دي دا فضایل او دارنګي غورواله او د آدم علی السلام نوح علی السلام په پنځو طریقو الله غوړه کړو یو د د دویم ځلبانه الله د انسانانو بابا جوړ کړو چې کله د په دور کې طوفان راغی ټول خلک تباہ شو نو دا بیا ټول انسانان د په نسل کې را روان دي د د د خاندان نه بیا انسانیت شته شوی دی دویم دا چې دل الله ډېر لوی عمر ورکړو نه نیم سو کال خو صرف دعوت چلولو دریم دا چې قوم باندې کله خیری وغوښته نه قوم خلاف الله خیری قبول کړي او قوم تباشو سلورم کشتی کې الله سور کړو او پنزم دا ولنې نبی دې چې د مخکنو شریعتونو په نسخي راغلو او د د په شریعت کې امر بالمعروف نهي منکر دواړه شروع شوه او ابراهیم علی السلام هم په پنځه وجوهات غوړو یو دا چې الله پاک د هغه د شانه ډیر پیغمبران پیدا کړی نه داغه په نسل کې تر دې چې راضی چې 1000 پور انبیا داغه په نسل کې راغلي په کلماتو په امتحان کې کامیاب کړو و اذ بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن نو دا ټول انعامات او آل عمران لا الله غرواله ور کړو که آل عمران د موسی علی السلام بابا شي کنه او د هارون علی السلام داغي پلار شي نو داغي غورواله داو چې دو بچي ولا پیغمبران جوړ کړل او په بنی اسرائیل باندې ترنجبین او مړزان راولېګل خوراکونه کراولېګل تیار او که مریم بی بی پلار شي نو داغي غورواله داو چې الله غل پسمرګي لور مریم ورکړه او هغه مور د دین د پاره وقف کړه او اغیلا الله پاک عیسی علی السلام بچي بیا ورکړه د بی پلار دا ټول د الله د قدرت علامه ان الله اصطفى ادم یقینا الله وروال ورکړه د ادم علی السلام ته نوح علی السلام ته آل ابراهیم او آل عمران ته په مخلوقاتو د خپل زمانه ذریه بعضها من بعضین دا اولاد دے بازی دے دے دا بازو نورونا واللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے اپوا اذ قالت امرأت عمران کله چې وی بی بی د عمران اوس دا غ عجز ذکر کړي د مریم بی بی د مور او دا علماء متعلق دي دغه سميعون عليم پورې وسا شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایي الله سميعون نوریدون کې دی عالم پوهه کله چې وی بی بی د عمران ګوره د دې قول اوریدل دا متصرف نه وا دا خمور منلې و چې کله دا داغي په حمل باندې وا او مور ولر شیطان نه پناه غوښته وا زکریا علیہ السلام ور پرورش کړو او کله چې الله ولا به موسم میوي ورکې نو هغه وی هوا من عند الله دا د الله د طرف نه دی نو دا خدای قبیله نه دی لکه پښتانه وی وای مدعی سست او گوا چست مدعی سست او گوا چست نو ګوره چې تاسو مریم بیبي ته آل الہ وای نو آغا هغه وی چې هو من عند الله دا رزق د الله د طرف نه دی او تاسو نه دا کار د مریم دی هغه وی دا مال الله راکې او دی نه در دې کمال تاغه ته متصرف وای د الله ول حمد او ثنا نه وای نو چې وی زیګه ولا قالت رب انی وضعتها انثى ګور هغه خدا خیال چې الله به الک راکی او الک به ډیر خدمت د الله د دین کوي په نسبت د جنۍ هغه چې پیدا شوان او هغه جنۍ وا معلومه شو ډیر لوی ولیه او عالم الغیبه نوا خپل حمل پته وتنه چې دا بالک یو کدا بجنۍ دا کلام خو هغه چاته پکاري چې هغه ستانه نه خبر تی خبر الله ته خو پته و چې نه پیدا شوی د نبي د دې ویل ته ضرورت وو ضرورت ځان په خبره پویوا ګورا د انسان د خبرولو انسان به یاد کول خان یو انسان چې انسان خبرې کنا نو د د خبرولو دو مطلبونه کله یو مرادی کله بل کله وی چې د خبر نه دی نو زه به خبر کم او کله نا کله هغه خبري او دیو ته دوباره خبره کوي د دې خبر مقصد هغه تخپل عذر وړاندې کولی چې ته خپه نشي او دا کار لکه دا سره دی کې دا عذر دی دی د د حنا بیبي چې الله پاک ته ویل چې انی وضعتها انثى د دې مقصد الله له اخبار نه لري چې ګنه نعوذ بالله الله ته پته نه او دی ولا خبر ورکړي چې یا الله خو جنې پیدا شوی چې هغه خبر شي د دې مقصد او اعتذار عذر پیش کول الله تعالی څه مطلب دی خو ویلو چې ما ستاسو د دین د پاره منلې نو سوی یا الله منل خو ما کړی ری خو زما د لور به هغه شانه خدمت نه کړې شي څنګه چې پکاري ولی چې ما خو ویل الک بینو الک آزادی او زنانه خودون آزاد نه نو د نارینو مر خدمت هغه کله کولې شي نو دی اخبار کې مقصد عذر پیش کول والله تعالی نینس کې راغلي خدا وای چې دا اقوال د چا دي دا الله ذکر کوي کدا د مریم بیبي د مور خبره ده نو یو قول دا ده چې دا قول ده د مریم بیبي د مور قالت شروع ده کنه بس دا به بس کنه بس زما قالت رب انی وضعتها انثى یو قول دا شو دوی می دا وی چې والله اعلم بما وضعت خود دلته کې سوچ بکې ها دې ټکی تویخ شه چې دا قول د مریم د مور شي نو تفسیر سراج المنیر لیکلی دی هغه د الکم رکار د دین نشي کولای نه د دنیا کولای شي نه د دین کولای شي ولیس الذکر نو اصل کې داسې دی ولیس الانثى کذکر نه د جنې پشان د ناری نام خو ذکر مخکې ک زکه چې دا وت محبوب او مرغوب دای ارمان ډیرو نو زکه خلی باندې مخکې لفظ د ذکر راغی د نر یاد شو معنا دا یو معنا شو خان دواړه قول د چا شو د مریم بیبي بی د مور اوس دواړه قولونه د الله پاک د مریم بیبي بی د مور قول په دغه ځای ورسید سرته قالت رب انی وضعتها انثى اغي وی چې زما ربا ما زه غولې د دې لره جنې بس هغه خو بس خاموش کیناست او سوچ کې لاړه الله ورله تسلی ورکړي چې والله اعلم بما وزعت الله پاک دا کلام جمله مترجه شو قول د الله دی الله پاک خپوی د پاره چې دې زیګولې دي ولیس ذکر کلن ساده ول تسلی ده چې نه د هر نارینه پشان د دې زنانا ها م پریشان کېګه د خو جی نه خدا سه کار به ته والما چې دا سه کار به د ډېر لوی لوی خلکو نه معنی اغسته پوه شو کنه وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم او یقینا مانوم کې خود دې دې ته مریم و انی سمیتها مریم دا ولا مور نوم کې خود زمنګ د خلکو د نوم کې خودل خلوی جاس پاسول دي په میاشت میاشت خو نوم موږ نه خوخي او کله ولا یو نوم دو کله ولا بل دو ماشوم لوی شي او نوم په لا پوښ شوی نه دا غلطه ده و مې رزنه اخوا کو نوم دې نه کې خود ګناګارېږي نوم به مقرره ډایرک په ډایرک او په دې نوم کې دونه قصې مکوي بس خسته نوم دا چې معنی بس صحیح ده حل شو مساله مریم نو می ولکه خدا ما مخ کې تاسو ته ویلو دا لغت د عربی نه دی دا ټکی عربی نه دی دا عبرانی ټکی دی په عبرانی ژبه کې د مریم معنی د عابده او خادمه دا عابده و د الله عبادت کوونکی او د الله د دین خادمه و انی اعیذها بک او ز پنا غوالم د دې پتا سره و ذریتها او د اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نام الله اکبر د نیکانو سوچ تو ګورخه ها وړه ماشومه ده اغیلم پنا غواړي او چې بیا دا لوی شي او دل الله بچي ورکي دا غې د پاروم پنا غواړي د شیطان نه مور راوستا د بیت المقدس خادمانو ته والا کړه چې بس دا ما د الله لپاره منلې و او دا قبول کړي وای یار هغه ډیر خلکو د سينو لکه زمنګ د دې زمانه دای خود نه کانو د خدمت نه پټي چې دا ته وای چې د ملمنو له چهره وړه یا ول وبره وړه یا ول روټي راوړه نو دا خو بیا مونږ ته ډیره ګرانه ده چې چرته مولا لا یا طالب لا یا یو د الله والا سړی لا دا او چې د خزې خپل مراشي کنه نو بیا په ځان نه پیګ دومره سامان را چلو چې توبه وباس هل تر ته بیګم وای چې اوس راوړه کنه بیا نه وخه کمیږي نه بل شي کمیږي چې د الله مل مراشي نو مونږ بالکل بیا سمون بکمون عمیون نو دا د سنوا چې ګنې دای پټې دلته چې دا به سوک لوی یو سوک به ساتي ار یو ویل چې دا دومره لوی قرباني مور کړې ده نو دا خدمت به سکو منګو میندو دومره قربانای وکړلې چې بچی علم تراو باسل لارانو دومره قرباني ورکړلې چې بچي علم تر او باسل ستا په کلی کې ستا په محله کې هغه علم حاصلې نو ته دومره قرباني نشي کولای چې د دې خیال او ساتي د دې خدمت وکي د دې خوراک سکاک د جوړې جامې دا خدمت خولو کې دا ته هم ثواب ملو شي هغه په دې پویدل چې دومره غټ قار غيو کنو دا لک ثواب منګټو یو وی زبې خدمت کوم بل وی زبې خدمت الله زکریا علی السلام ته واله یو پان رست راضی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم دا آیت نمبر 44 کې بیا ايهم يكفل مریم فیصله نه کیدا یو وی زبې خدمت کوم او بل وی زبې کوم نو الله ورته وحی راولې غلا چې دا سه کارو کوي چې پروانو کو کې قلمونه غورځوي چې دا چا قلم ولاړ پاتې شو هغه به خدمت کوي چې دا چا غوبو یوړل بس هغه به نه کوي د زکریا علی السلام قلم په وګو کې ولاړ پاتې شو نو هغه ته خدمت والا شو او دا زکه چې د کور والا د مریم بیبي بی ماسی وال خالته بمنزله الام ماسی د مور پشانین صحیح شو او ګوره د الله دې کار ته ماشوم چې د مور نه جدا شي نو هغه خرابيږي جاړي او کړيږي خوراک یې مغه شانونه شي نو هغه داسې چچړ غونې شي دا الله پاک د ټولو ماشومانو نه خېستلو یولا وجد عندها رزقا رزقا کې تنوین لی تنکیر دی ها او به مونږ د هغه سره ناشنا رزق دا محراب څه شه دی مقام د تعلیم یا مقام د عبادت دا اوس چې کوم زموږ جمعهتونو کې میرابونه لري دا نه یادېږي دا د عبادت ځای چې دې باندې قبله طرف معلومیږي سړی جمعه ترانه نه وته او ناشنا سړی دی هغه به څنګه پیژني چې قبله پکې کم خوا ده نو دا خو اوس سہولتونه دي دا سپونه دي او پورونه دي او پوره سیستم دی کنه په خوا خدام نو صرف درب په جمعات کې پراته نو چې هغه ناشنا سړی جمعه ته دن نشي نو هغه ته دا پته نه لګي چې کم خوا محکمه قبله کم خوا ده نو دا میراب چې دی نو هغه ته سمت برابرې چې دی خوا مخ کوا قبله معلومه شو دویم پکې داون پیدا شو چې دا یو نه خشوي دا نیم جمعه دی خو او نیم دی خو دا د مینس کې دا نو وساتم معلوم شو چې امام دې ته مخامه خدريږي خو د بعضې خلکو پکې دومره لانجې جوړ کړې چې دومره لوی لوی میرابونه جوړ کړل چې امام پکې ټول وردن نه نو چې دا علما لیکلي دي چې میراب کې دن نه د امام ودرېدل دا مکروه دي می امام به میراب کې دن نه نه ودرې چې لکه مکمل پټي خنل دې طرف نخکاری او نه دې طرف نخکاری او دا پکې دن نه لکه تور بوره کې جسړې پټي دا څنګه دا پکاره دریم ان لک هاذا چا در لراوړې دې زکه چې خادم خزیمه نو چې زمانه دې راوړې نو بل سو کو چې تاله راوړه ټول تعجب تعجب دی نو دا سوچونو فکرونه خو با هغه سره کې چې کله یو کار بند کړي هغه ته یو جواب کې ټوله مسله حل کړي دا مکه کې کاپیرانو سره په قبضه کې اشهر الحرم تیر شي بیا به شهید کړي لاسو ته زنجیرونه پوته زنجیرونه دي تړلې ده داغه کور زنانه رست بیا واقعا وی خان مسلمان شوی بیا رست هغه وی هغه زنانه چې ما داسې بهترین قیدی چرته نه دی لیدلې یو پیرا چې کله پوه شو چې دا خلک به ما اوس شهید کوي وجنی به کنه نو مسله دا ده چې انسان قریب الموت شي نو دله پکار دی اسیم خدغه وخت پکار ډیری چې د خپل بدن صفایي وکړي نو خو د دې په جیل کې واغ سره سو نو دوی ته ویل چې مال چاړه راوړی په خوا به چړو باندې سپایې نه خلکو مال چاړه لګا راوړی سپایې په کومه د بدن نو دوی ورله چاړه راوړه چې واخله د کور زنانه وای مونږ په کور کې په کارونو لګیاو مونږ ته پته نه و د کور یو وړوکې ماشوم بچي په خړپوسو باندې تلو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ځان ته په پتون کې نه ولو او چاړه وسلاس د کور غزنانه چې ماشوم ولید چې خبیب سره چاړوم دا او دا خو مونږ یې وجنو تلم پکاري چې مونږ له خصوص سزا ملاو شي د د طرف نه ولی دشمن خو په معمولی تکلیف هم سړی ته خوشحالي رسي نو کاغه وی چې دا غټ سړی خو مال چې دینو په لاس ناراضی نو دا وړو کې خو بولا لال کما کم سے کم لخ به درمن شي نو د کور زنانه چغې کړې رامنډې کړې په hebat باندې اره ته خبيب ورته وی چې والی هغه وی دا سنه چې ماشوم را لالال نه کی چرته حضرت خبيب رضی الله تعالی عنہ ورته وای مونږ د داسې پیغمبر امت یانیو چې مونږ له دا تعلیم را کړې ده چې مونږ ماشومان زنانا بوډاګان نوجنو م پریشان کیږه مونږ د تسنوای دا رزق د مریم بیبي بی په اختیار کې نو کرامت په اختیار د الله کې کله چې الله پاک غواړي سرګندۍ نو سرګندۍ کی او چې کله الله پاک غواړي چې نه سرګندۍ نو نه سرګندۍ خبره به تاسو ځان سره یاد ساتي بعض خلک کوئی اشاعت توحید و سنت والا کرامت نه مني چې مون کرامتونه نه منل نو ما بدل تر ته ویلو کنه چې مونږ نه منو زه ته منوي دا ګور ما ته حوالیم د کتابونو درکړي خو صرف دومره کار وکا چې مونږ وایو کرامت په اختیار د ولی کې نه چې الله غواړي سرګن کې سرګن کې چې الله نه غواړي نه سرګن دي نه سرګن دي صحیح ده او بل هر یو شی ته کرامت هم نه وي شاه محمد اسحاق رحمت الله علیه اغلی کلی دی چې عام مؤمن دی کنه او دا غنه ناشنا کار ښکارا شو چې نور خلک یې نشي کولای او غنه الله ښکارا نو دې ته کرامت نه وي اس ولی خو نه وي دې ته معونت وای یعنی دا د سره الله امداد کوي چې د زړه کلک شي چې لکه تا نه کوي کې ډیر کار دی لکه ته د درس تراغ درس راغلې کنه او نو بستا باندې الله یې مهرباني وکي نو ستاره دې درس سره نورم ولېږي چې مړه پرون درس ته تلو مانو دا داسې کار وشو را سره داسې وشو نو سبب وخت راشي دا معونتی ښا بل و اگر فاسق و مبتدی او هغه ته څوک وي چې موږ ته ناشنا چیز ښکارا کا معجزه ښکارا کا هغه څه ناشنا شی دا غن ښکارا شو نو هغه د نوې چې جوړې زه نبی مو دا زما معجزه ده دې ته اهانت وي نو څه شی رس پکواله دی خزلان دی داغه نو دا په جندل غواړي ها ارسه ته کرامت نه وي ګوره پوه شوې کنه کرامت کې دوه خبرې یادې کنه خبره سمه ده یو دا فرع د معجزې معجزه د نبی اختیار کې نه کرامت د ولی اختیار کې نه دویم دا چې د علم ولی ته نه د معجزې چې کله برازي کرامت علم ولی ته نه چې کله بساديږي ها هنالک دعا زکریا دلته توجه کوه بعض خلک د دین استدلال کوي وې د ولی په دربار کې سوال کول جایز دی ولی وې هنالک ټکی راغی دقه ځای دا خبرم ذهن کې کینوا هنالک دو مطلب دی دا د مکان د پارم راضی د غزه کې او دا د زمان د پارم راضی چې دغه وخت هنالک الولایت لله الحق سورۃ یونس کې چې راضی دغه زمان دی دغه وخت کې بیا اختیار یو د الله خو ځه چلو که مکانم شي نو دا دربار خو د مریم نه دی دا خو د عبادت ځای دی محراب نو اغل ته زکریا علی السلام هم دعاګانې عبادت وکاو مریم هم نو دا د مریم دربار نه دی او ګوره د مریم په دربار کې کشیم لکه څنګه چې مبتدعين وي مریم په کې الله ته نه دا وسیله کړي الله نه غواړي د چا په وسیله نه غواړي دا دغه د عبادت زیو او د الله نه دعا غوښته د نه د مریم د دربار نیت دی او نه چې کم دنو هغه وسیله کړي دا هنالک دعا زکریا رب دغه ځکه دعا وکړه زکریا علی السلام د خپل ربنا زکریا علی السلام چې ولیدل چې مریم له بی موسمه مې وی راغلی هغه پوه شو چې مالم الله بی موسمه اولاد را کولې شي د بوډاوالي حالت هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اغه اے رب زما او بخماتا د خپل طرف نه اولاد پاک انک سميع الدعاء یقینا ته قبل ان کې د دعاګانو الله الله دی باندې قرطبي وګت باس کړي دي چې دا اولاد سوال د الله نه سره جایز دی او دا د کرامت او د نبوت او د ولایت خلاف نه دی دا د حیات نه دی لئن الله یا احیاه بالایمان والنبوه زکه الله دل ژوند کړي دی په ایمان او نبوت یا الله پاک بر د په وجبانه خلقو کې دین ژوند کوي یا د د په وجب الله د مور رحم را ژوند کوي سید چاته وای چې د خیر ټول خې سوال او خوینه پکې راګيري وحسورن او پاک باز به حسور چې سره د شهوتا زنانو نزان ساتي پاک باز و نبی من الصالحین او نبی به د کاملو نیکانو نه نبی بارکه چې صالح راشي کامل نیک یعنی چې ځوانان کیږي به کو دی بوډاوالی کې به ملاویږي دا مطلب عمر د زکریا علی السلام یو کم سل کالو او د بیبي بی عمر دو کم سل کالو یا عمر د زکریا علی السلام 120 سالو او بیبي بی عمر چې دینو 98 سالو او ګوره چې الله نه ورکول نه ورکول او چې ورکې په دې حالت کې ولا ورکول قال رب اجعل لي آیا او یا غیر رب زما وګر زما د پر یو نخا چې بچی راکې نو علامه بسې قال آیتک وی ورته الله نه خستا بدای الله تو کلم الناس دا چې خبرې بنش کوله خلق سره مدارک وی لا تقدر علی کلام الناس الله الله اذ قالت الملائکه ګور عجز شروع کړي ده ها اوس عجز د مریم بی بی ذکر کړي اذ قویز قالت الملائکه تو کله چې وی فرشتو او دا فضیلت د مریم بیانې او تمهید جوړی تولید او پیدایش د عیسی علی السلام ته مریم او آسیا دا د فرعون خزوا او عائشه رضی الله عنها خدیجه الکبرى رضی الله عنها او فاطمه الزهرا رضی الله عنها مریم د عیسی علی السلام موروا آسیه د فرعون بیبیوا بی نو بیا وسط پاکه لې به ولادت څه شه ده به ولادت عیسی ته غوړه کړې د بیت المقدس د خدمت د پاره او ته غوړه کړې په پیدایش د عیسی علی السلام یا اول استوفا کې کې دا وهم راته چې دا په ټولو خزو غوري مالته ویل چې واستوفا کې اعلی نساء العالمین د خپل زمانه په خزو غوړه کړې واستفا کې غره کړی تعالی نساء العالمین په زنمانه په زنانو د خپل زمانه یا مریم قنوتی لربک واسجدی اے مریم عجزی کا خپل رب د پاره او سجده کوا ورکعی مع الراکعين رکوع کا سره د رکوع کونکو نا وو د ترتیب د پاره نه صرف جمع د پاره دی یعنی کدا سې شین رکوع مخکې که سجده مخکې رکوع مخکی سجده روسته کنا او دلته وسجدي مخکی کنه ورکه عی روسته کنا نو که ترتیب پکې وې نو بیا به بیا خو سجده مخکې شو رکوع ورسته شو حالان کې رکوع مخکې د سجده هغه ور پسې ده نو دلته وو صرف د جمع معنا د پاره دی رکوع کا او سجده کا او ترتیب د پاره نه دی په جمع مونږ کوي نور مونږ کوونکو سره خو سړی چې پکی زنانا ځان لا مستقل چې یو نارینم پکې نه او خزه پکې امام شوی د مونږ کې نو د زنانو داسې جمع مکروه ده ها او اوس پر تراو کې وغوې می جوړي جمعتون لنزي بدمنی د کنا او کورونو کې جمع کیږي او یو پکې قاریه او غول تراوی ور کوي د خزو تراوی مراوی په جمع نه ها دا سکه دی شي چې قاری صاحب ته مخ کې شي په خپل کور کې او اول سب کې ور پس ناری نه ودرېږي او به ور پس رسته خويند میندې ودرېږي نارینه به امام نو بیا سیدا او نارینه به سره په منځ کې ولاړو می په اول سب کې بیا سیدا او کنه تشه زنانه ری تشه زنانه د جمع نه کوي ها چې دوی په تورات کاتبین خو په خوا خو د سينو کنه لکه دی وخت کې چې بس په یو قران مجید نه په لکونو چاپ کوا یو کتاب نه چاپ کوا هغه به دا کېده چې د یو نبی بل په لاس ولیکل نو دا خادمان دی بناستو چې فارغ وو نو تورات نسخه به لیکلې اسمه المسيح نوم داغه به مسیح عیسی علی السلام نومونو کې عیسام نوم دی نو مسیح هم نوم دی مسیح ولی ورته ویل کېږي مسیح دا د مسح نه دی او د بچ کلم او زادلون باندې لاس راخ کاغه به الله جوړ کا برګي مرز والا باندې به لاس راخ کنو هغه به جوړ شنو زکه او تمسیح وای یا مسیح د سیاحت نه دی سیاحت ویل شي ګرځېدو ته د ته مسیح زکوي چې د الله د دین د حفاظت او د غي د تبلیغ او د دعوت لپاره به ګرځېدا زکه وته مسیح وای نوم د هغه به مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم چې عیسی علی السلام چې زوی د مریم وو جواب په دې کې مریم ته چې دا ټکی الله وایي نو دا ولې یو قسم زیره ورکي په طول عمر د عیسی علی السلام ګورا یکلم الناس فی المهد دی به خبره کې خلق سرا فی المهد پزانګو کې دوی مدا دا دا پیسایانو باندې مراد دی یو کلم الناس فی المهد خبره بکې خلق سرا فی المهد پزنګو کې پوړو کواله کې نو بیا بده مخکزین ځوان بشي نو بیا به بوډا شنو وکهلا او کم انسان کې چې زمانہ چې دینو تغییر راولي بیا دا خپل خبره نه واپس شي بل غړي وړي نور نور شروع کی نو د ماشوموالي خبره به بډاوالي کیومي خبره به بدلیږي نه نو دلته نه دا مسله یاده که خمولانا صاحب د مرګ او جون پته نه لګي عیسی علی السلام د ځواني د ماشوموالي خبره خو قران کې ذکر دي او د بوډاوالي خبره نه قران کې ذکر دي نه په حدیث کې راغلي دي معنی چې ګنې شوی دي دا باقی دي نو عیسی علی السلام ژوند دی دا خبره پاتې دي د قیامت قریب برا کوزيږي او دا د بډاوالي خبره به خلک اوري بیا دغه نه بعد بو پاتې عقیده یاد شو ځکه چې د بډاتوب خبره پاتې خجی دا خبره ځان سیاده ساته مخ کې بیا په کار راشي نو د کتاب نه څه شی مراد دی او د حکمت نه څه دی دلته هم سوچ کوه خان تورات هم ذکر شو انجیل هم ذکر شو نو کتاب نه مراد قران دی څه شری نو دام دلیل دی د حیات د عیسی علی السلام ځان سره ساته یاد دا خبره او حکمت نه مراد که سنت نو چې کله د قیامت قریب را کوشي الله به ورته قران زده کی او الله به ورته سنت د پیغمبر علی السلام زده کی او بخي او هغه به بیا په صلیب په قران او په سنت باندې کوي نه په انجیل باندې یاد شو نو کته وی چې دا مړ دی نو کتاب او تعالی خودل نه دی حکمت او سنت او تعالی خودل نه مړ شو کتاب یعنی کتابت مدارک لکی وکانا احسن الناس خطوا عیسی علی السلام د ټولو خلکو نه خسته لیکلو والاو لیکای ډیر خپل نو دا به تعالی خی ورسولا الی بنی اسرائیل او رسول به بنی اسرائیل ته اغه ته وای چې انی قد جئتکم زچما په تحقیق سره مارات لکړی د تاسو تابع آیت من ربکم خدا سي ډاکټر او حکیم چرته نو پیدا شوی چې مارغه د خټنه شې جوړ کړي او روح پکې اچلې شو یی مړې ژوند یې کړي او یی برګې او لون چې دنو هغه جوړ کړي دا لوی له معجزې الله تعالی ورکړي سقراط او بقرات لوی لوی حکیمان او جالینوس هغه وخت تیر شوی هغه طب ډیر مشهور خو په دې شي دونه هغه نه پیدل هغه نه دینه لا علاج دا معجزې د عیسی علی السلام اوس والله اعلم د معجزه وا مرغان جوړول نو هغه قرطبی هم لیکلی دی نور علما هم لیکلی دی وای قیل لم یخلق غیر الخفاش بل مارغې نه جوړ کړي خو خاپیره کې جوړ کړو او دا ورته د خلکو ویلو چې موږ له بخا پیرک جوړي او دا خپیرک ویل انه اکمل الطير دا په ټول مرغانو کې یو کامل مرغ دی څنګه وای دا د سی وجيبه شعر ما خو پورا نه چک کړه هو غنه چې تاسو ته مکمل او شو خیر دی وی ګورئ او بل دا دی چې دا شی د مارغه او په کله مصیبت دا دی چې دا ان دی نه چی اگې نه چی دا بچی راوړي لکه د زناور دا بستا سویلم کې دا قصې نه وي ها دا ځان سره یاد کې حیات الحیوان هم دا لیکل او قرطبی هم لیکل نو وی دی وتویل چې موږ له خاپیرک جوړې او ناشنا شی دا دی نور مرغی چې تاسو ګورئ نو مرغو باندې وزري بڼی دي چې داتیو باسي بیا یې سم نه خو خاپیرک باندې بڼی مڼی نشتا د د باندې لکه د میخه توره سرمنده بدل او د د دا سرمنده سینره غونې داسي وخته غونې په پشم دی کنه غټ وخته په نشتا او بیا چې ده کنه بیا واپس ته یو ځای سره ځان جوړن کې او زوړن دی زوړن دی زوړن دی ورځ بیا نه را پاسي ځکه د سنور ته د شمکور شي او مخامي کې بیا د شپې بیا دونه نظر کار نه کوي خو د مخامي کې خلی نو یې موږ له خاپیرک جوړ کا نو خاپیرک یې جوړ کړو خان خو داسې نه چې لکه دا اوس کم ګرځي دا غني چې عیسی علیه السلام چته جوړ کړي دا چته ونه وي دا خا پیرک بدسیو چې مرغه به جوړ ک د خټه نه پوکې به پکې وکنو هغه به والو چې به د خلکو د سترګو نه پنا شو بیا برا پریوته او خټه به جوړ شو هغه مرغانو بیا په دنیا کې ژوند نه تر کړه چې ګنې بچی راوړي دی او نسل یې سره شوی دی داسې نه داسې نشته حل شو مسله دا معجزه وا والابرسوا او جوړو مبرګي مرز والا لرا برګه مرز چې سرمن باندې سپین تا کې راشي و اوحی الموتا او ژوند کو مړو لرا باذن الله په حکم د الله تعالی دا ټول کارونه چا په حکم مړی تبود رقم باذن الله ابرا ژوند شو و انبئکم او خبرو متاسو به ما تاکلون پاغه چې تاسو خورئ و ما تدخرون فی بیوتکم او پاغه چې تاسو جمع کوئ ذخیره کوئ په خپل کورونو کې ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیت لکم خامخا نخې د عبرت تاسو لپاره ان کنتم تعلمون یا هغه چې دوی په ځان حرام کړی نو چې تاسو حرام کړی دي زبم چې دا دروغ دی او دا شی حلال او یا غره چې الله په حرام کړو خدا عذاب د وجنا د پوجا به ته عذاب لري کې حلال وشي وتا وجه تو کوم امارات لکړی ری تاسو تابع آیت من ربکم په یو معجزه طرف درف تاسو نام قال الحواریون او حواریون نحن انصار الله منګ یو امدادیان د الله ان د دین د الله آمنا بالله منګ ایمان راوړې ده په الله واشهد او گواش باننا مسلمون پدې چې یقینا منګ یو مسلمانان ربانا زمنګ رب آمنا مونږ ایمان راوړې دې بما انزلتا باغ چې تارا لګلې دې وتبعنا الرسول او تابعداري کړې د مونږ د پیغمبر علی السلام فاکتبنا مع الشاهدین مونږ تابعداري کړې د دې رسول ولي کا مونږ سره د گواهانو نام ومکروا ومکر الله تدبیر کده د تمام اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ژوند دی او پاسمانونو کې دی د قیامت قریب به عیسی علیه السلام راکوزیږي سمره چې اهل سنت والجماعت دی مسلمانانو داغه ټولو دا عقیده ده قادیانیان وای چې عیسی علی السلام وفات دی او سنورم داسې خلک شتره باطل پرستو کې چې هغه وی عیسی علی السلام وفات دی د اغي په دلایلو کې یو دلیل دا آیت دی پدې کې چې کله امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې ترجمه کوي نو داسې وایي اس قال الله یا عیسی انی متوفیکا قال ابن عباس ممیتکا وای کله چې الله پاک وی اے عیسی علی السلام زتا متوفی کې ني ممیتو کا زتا وفات کوما مړ کوما او بیا دې ځان ته اوچتو نو اسمان کې دې خو مړ ژوند دی نه الله مړ کړي دې اسمان ته اوچت کړي دې دنیا کې نه دې اسمان کې دې خو مړ دې دا قادیانی پوه شو په دې خبره دا عقیده بالکل غلطه ده او دا د قران او د صحیح احادیثو خلاف ده بلکې دا باندې سړی کافر کیږي چې څوک داسې وي دا د قطعی او د متواتر نصوصونو انکار دی زه اوس تا په یو مخور چون کې ټیم ډیر لګي نو ډیر خبره به ځان سره قبر ته وړم او غنه پوره کی ځکه چې وخت لګي خو غټي غټي خبره ته واوره هغه دا چې قران عظیم نه ده په قران کې د توفی د لفظ معناګانې ورګو دلته متوفی کټکې ده عرب وای استوفیت الدین دا هغه وخت کې وای چې کله قرضداري په سلاړ شي او خپل قرض ته پوره پوره والی ما خپل قرض پوره راوړ صحیح ده او دا معنی قران هم ذکر کړی د فوفاه حسابه رواړه و سوره نور آیت نمبر یو کم سلوختم د کافر مثال خي هغه بدل ته بیا وضاحت کوم خود لګ غټ غټ ځان پوي کوي د کافر عمل د سي برباد دی کنه لکه شګي دی ویشیو ما نشتا نو د بډاړه سونه درد چې دومره ستنګ تنګې تګې او ما دومره تکلیف مې وکوي سم نشتا کافر وای ما ته به زما بیا خو بس او هغه چې فیصله د مرګ نه نشوي پاغي باندې په خوب داغه کې د تمیز هغه روح داغه نه والی فیمسک التی قضا علیها المعناګان شو اسما ته ګوره یو معنی شو پورا شی غستل دویمه معنی شو او د کول دریمه معنی شو وفات کول خوب خوب کې دی بیا او چتو ما دا ولی کله کله انسان باندې روب راځي لکه چې تاسو اسمان ته خطل زګب خو نه لري په ویخه یو سړی خیږي نو کې دیشي چې تمام وسیادو شمانه انی زتا ځان ته چتو ما اوسا او چې کله د نیټه برابر شي نو په اخیره زمانہ کې به بیا زتا وفات کوما یاد شو مسله وفات نه دی خو وفات کیږي خو وفات کیږي کنه کله چې کله را کوشي د اسمان نه او نیټه برابر شنو بیا بم نه مړ کیږي بیا خو بم مړ کیږي نو معنا یاد شو تقدیم تاخير دا معنا امام الوسی روح المانی کې کوي انی رافعک الیا ز استادان ته پورته کوما ومتوفی کا او پراتون کې زمانہ کې چې کله دی را کوس کم نو بیا به وفات کوما په دې کې مشکال نشته درې واړه معناګانې صحیح شوي دا صحیح دي خو کدا معنی کې چې مړ دی اوس دا غلطه ده په دې کې مولانا صاحب زیات خبره زکه نه کو چې دا کتاب ځان له پیدا کړ دا د التصریح بما تواتر فی نزول المسیح صراحت په دی باندې چې کم متواتر روایت راغلي دي په بار د نزول د عیسی علی السلام دا شا کتاب دی للامام العصر المحدث الكبير الشيخ محمد انور شاه کشمیری الهندی رحمت الله علیه دا د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کتاب دی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح او زه تا ته صرف دا خیمه چې دی کتاب کې تقریبا 101 روایت سونا 101 روایت دای په دې راوړي دي متواتر پکې ډیر دي متواتر هغه حدیث ته وی چې په هر زمانه کې دومره راویانو نقل کړي چې داغه اتفاق په دروغ باندې دا محال او ګران نو یو نه دو نه درې نه لس نه شل نه 101 روایت پدې دي چې عیسی علی السلام ژوند دی او د قیامت قریب بس کیږي راکوزیږي او هغه بیا دې کې ډېر شي او پدې باندې بهترین کتاب زمنګ د جماعت اشاعت التوحید و سنت بهترین عالم چې اوس وفات دی مفتی محمد حسین شاه نیلوی رحمت الله علیه اغلی کله دی القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم وقدرت الرب فی ولادت عیسی من غیر اب القول الاتم فی حیات عیسی ابن مریم پورا قول په بار د ژوند عیسی ابن مریم علیه السلام کې بهترین کتاب دی په دې باب کې خسته کتابونه د ځان له پیدا کړي پاپړ ماپړ بار و خوشي خو کتاب ور وخت نه کیږي ها پیسې ځان له جمع کوي او کتابونه په اخلي مولا سړی باندې د ټول دنیا نه مالدار او کته دا کتابونه باندې پیسې نه لګول او هغه مولا مولا نه دی چې د سره کتابونه نه ازان له کتابونه نه اخلي کتاب دومره ضروری دی دومره اهم دی چې دا یو میاش روزه خو خوده پر اسکړي دي کنه کله نا کله سب چې پیسې نه روزه او تني خو کتاب له پیسې بچ کوو کتاب په اخلي کتاب ډیر خشه دی وਹੀ خو بند ده کنه په نبی له سلام عالم به الا علم کې قابل کیږي چې د کتابونه واخلي او د پردي کتاب نه پیدا نه کیږي خپل کتابونه واخلي کله ما ته څوک کوئی غنا یو کتاب مال پکار دی زه ته څه خبره چې یو کتاب باندې د سړی زړه سمره ورانی کتاب خو کتاب نو کتاب ځان لا اخلا خدا نو دی کتاب کې ډېر خسته خبره ده د حیات د عیسی علی السلام خو چلو د اخیری خبره واورا بخاری کې تا ته بعض خلک وی بخاری کې راغلي دي قال ابن عباس متوفی کې ممیت خدای دې د سترګو نخلاص کا لکه د مچ مثال لري چې بس لغون ته کې دغه صحیح کې نو هغه پسې خطه خوګ زی کنه نو تا ته اوس دا ټکه ښکاری په مطلب هم نه پیږي او په بخاری کې دته دا صحیح حدیث نخکاری د بخاری حدیث واوره صحیح ده دغه د عبد الله ابن عباس قول امام بخاری قال ابن عباس وی سند ابن ذکر کړي به سند قول اعتبار او سند سره چې کوم حدیث دی وای زما د قسم نبی علیہ السلام وای پاغه ذات چې زما دا روح دا هغه په اختیار کې ده قسم سره وای وی خامخا به تاسو کې ابن مریم را کوزیږي دی به حق فیصله کې یو انصاف بکې دی به صلیب د عیسایانو ماتې خنزیر به وجنی او جزیه بر مسلمانانو نه ختمې دا خوګو بخاری کې راغلی نو دا صحیح حدیث د تنخ کاری او دا به سند ټکی تخکاری او بل د قران عظیم د آیاتونو سره بسکی مخکې چې تا تمایتوي ويکلم الناس فی المهد وکهلا خبره بکی خلکو سره په زنګو کې نو په کوډاو او په بوډاوالی کې نو ما در تال ته ویلو چې د بوډاوالی خبرې سری وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه یقینا کسان چې اختلاف وکړو داغه په نبوت یا داغه په قتل کې خامخا په شک کې دي د دینا ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا نشته دایلاره پاغه باندې سلام مگر تابعداري د ګمان او نه دی وجل اغلرا په قتل یقیني باندې دا شو حیات سورته مائده لګو ګورئ یو سل نه آیت سورة المائدہ کله چې مضبوط کړي وي ته ما په روح پاک خبره دې کولې خلکو سره په زنګو کې او په بوډاوالي کې د خو 33 سال عمر کې خاتل نه بوډاوالي خبره ته وخه وکړي وکړي او خلکو سره یادې پرشتیم نه یادېږي چې اسمانونو کې وکړي نو دا برا کوزيږي کنه ښا صحیح شوان اذ قال الله کله چې وی الله یا عیسی ای عیسی علی السلام یقینا ز پورا اخلم تعالی را او چتو متا ځان ته او پاکو متا دا کسانو نه چې کافران دي او ګرځو ماغه کسان چې ستا ته بيداری کړي دا د پاسه دا کسانو نه چې کافران دي تر قیامت بیا ما ته واپس ستا سودا په زب فیصله او کم ستا سمینس کې پاغه سکه پس عذاب باور کما غی تا عذاب سخت په دنیا او آخرت کې و ما لهم من ناصرین او نه به غیر پارسو کم دادیان زیره هر چا کسان دي چې ایمان راوړل دي عملونه کړی دي نیک پي وفيهم اجورهم پس پورا باور کې دی تعالی اجرونه راغی والله او الله پاک چې دی لا يحب الظالمين مینا نکی د ظالمانو سره دام جواب دی د شبهه د نسوارا نسوارا وای چې عیسی علی السلام د الله زوی نه دی پلار سوک دی ځکه چې د هغه نه مور وا او نه پلارو په دسه دلیل چې عیسی علی السلام به د نبی رسول الله د امتی په شکل راځي ټول پیغمبرانو الله وعده غستې وا چې تاسو ژوندۍ او اخیری پیغمبر راشي دنیا ته نو تاسو بس کوی لتؤمنن به ولتنصرون خامخا به تاسو په د باندې ایمان راوړی او خامخا به تاسو کوی داغه امداد کوی بل داري چې دا خو یقین دی چې د نبی علی سلام پراتلو مخکنی نبوتونه منسوخ شوی دي او مخکنی کتابونه څه شوی دي منسوخ شوی دي نو چې هغه انجیل پڑھاوي نو منسوخ بسنګ پڑھاوي نو اوس دا هغه په ځای باندې څه دی قران دی چې قران منی خود نبی پیغمبري بم بیا منی صحیح شو الله الله خجی خبره مې سکولا عیسی علیہ الصلات والسلام یې زکه د الله زوی دی چې دې سده بی پلار دی نو بیا خو آدم علیہ السلام ته هم د الله زوی وای چې هغه بی پلار او بی مور الله پیدا کړی دی نو هغه ته د الله زوی نه وای نو عیسی علیہ السلام هم د الله زوی نشو ها خاور نه به مور او به پلار عیسی علی السلام په کلمې د کون پیدا د مور وسر پلار نه دي کې خډیر فرق دی یو سړی مور شته او پلار نشته او د بل نه مور شته او نه پلار شته فرق ته کېشته کې نشته او دلته الله وی د دواړو یو شان مثال لې دیتا د علماو په اصطلاح کې تشبیه د غریب بالاغرب وای تشبیه د غریب بالاغرب د یو ناشنا شي تشبیه د ډیر ناشنا شي سره ورکول چې تاسو نه دی چل خطا کړی دی کنه نو دغل ته بیا څه کوي علماء لیکلي دي وی په روم کې تفسیر مدارک لیکلي دي په روم کې یو عالم جیل, جیل کې بند عالم چر چر تای کنه عالم یاد علما به معنی نو روم کې وسره عیسایانو مناظره شروع کړه دی وتوی تاسو د عیسی علی السلام عبادت ولې کوئ وی منګه زکه کو چې دا د الله زوی دی وی دلیل څه دی وی پلار شتنه نو د الله زوی زکه شو خو چې چا پلار نه نو هغه خوده شي ویاو نو بیا خو آدم علی السلام عبادت شروع کړي زکه چې آدم علی السلام نه مور او نه پلار هغه بیا صحیح خوده نو دوی خدای عبادت نکو نو دوی وتوی نه کنه آدم علی السلام خو صرف به مور او به پلار پیداو او د به پلار مو هلکه د بل دا کار کو چې مړی به ژوند کول نو مړی چې ژوند کین هغه خو خدای کړ بل څه کومړې نشي ژوندې کولای نو هغه عالم او توي بیا د عیسی علی السلام عبادت مکوي ځکه چې بیا د حزقیل علی السلام عبادت شروع کړي ولی ځکه عیسی علی السلام په خپل ژوندۍ کې صرف سلور مړي ژوندې کړي قرطبي بیا لیکلی دی خو وخت لګیدا ما ځکه تفصیل مخکې ونه سلور مړي راجوندي کړی دی عیسی علی السلام او حزقیل علیہ الصلات والسلام اتزر مړي راجوندي کړی الله په حکم نو بیا دغه عبادت ولې نه کوي نو دوی ورته ویل نه کنه هغه به مورزادی لون جوړو برګي مرز والا به جوړو وای مړه سړی په آرام شي بیا د عبادت پرې دی یو نبی تیر شوی دی جرجیس علیه السلام بیا د هغه عبادت شروع کوي ولی وای جرجیس علیه السلام د یو عجیب کار شوی چې د خلکو راونی او په ور باندې پوخ او د هغه نه پس ژوندې شو روان شو نو بیا خدا غي عبادت وکړي چې خلک هم پستړي شو په سوځولو او په پخولو هغه بیا ژوند دی نو هغه بس لا جواب شو دا معجزې دي په دی باندې د پیغمبر پیغمبري ثابتيږي خو خدایي نه ثابتيږي په شي په خبره کړه دا بیان حق دې طرف درفستانه فلا تکم من الممترین خطاب نبی ته مراد امت دې یا هر مخاطب دې مکهګه ته د شک انکو نه فمن حاجک فیه پس څوک چې جګړه کوي تا سره پدې کې من بعد ما پس داغه نه جا کمن العلم چراغ لري تا ته علم نه یعنی موږ بم پخپل را شو تاسو ثم نبتهل بیا باندې زیو کو الله تا فنجعل لعنت الله علی الکاذبین پس وبګرځو لعنت د الله په دروژن باندې د کې مباهله ده د نسوارا او سره ګوره دا څومره دلایل بیان کړ بیا نه مني ورازي چې مباهله وکړو یا الله دا دوه ډلې دي چې کومه په دروغه د الله غ تباک پته بولی په دې کې اثبات کوي د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر د سوار لس قباحتونو د منکرینو د رسالت او بیا شمارو بیا مونږ چې دا قباحت دی دا قباحت دی درس دوران کې بیا زجر او حکم ذکر کوي مؤمنانو ته بالتباعد عن المشرکین چې مشرکان نه ځان لری کوي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبني سي باز زمنګا باز نور لرا واقداران د حکم ما سوا د الله نه یو بل تب خدایان نوایو عدی رضی الله عنه ویل یا رسول الله مونږ ته خدایان نه دی ویل ویل چې تاسو مولای سه به یو خبر او کړه اوس دویم قباحت اهل کتابو اول قباحت سو شرک اوس دویم المحاجت الباطله په باطله جګړه اهل کتاب لما تحاجون ول جګړه کوي تاسو په ابراهیم په بار د ابراهیم علی السلام کې چې تاسو وای د زمنګ په طریقه باندې او زمنګ په دینو وما انزلت التوراۃ والانجیل نه دی نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر رستو د اغه نام څنګه غستا سو پدین شو ځکه چې تورات په موسی علی السلام نازلو او موسی علی السلام د ابراهیم علی السلام نه زر کاله بعد راغلی دی او انجیل په عیسی علی السلام نازل دی او عیسی علی السلام د موسی علی السلام نه زر کاله بعد بیا راغلی دی څنګه چې د تاسو داغه په طریقه شوی ماغه تاسو په طریقه شو لما تحاجون ول جګړه کوي تاسو په بار د ابراهيم عليه السلام کې نه د نازل شوی تورات او انجیل مګر رستو دا غنا دومره تاسو د عقل نه کار نه لای ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دغه کسان یې حاججتم چې جګړه کوي فيما لكم به علم پاغه سکه چې تاسو لره پاغه باندې علم دی چې هغه څه دی هغه دین د رسول الله دی چې تاسو کتابونو کې شتا داغه د نبوت ذکر پکې شتا او نه منئ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم پس ولی جګړه کوي تاسو پاره سکه چې نشته تاسو د پاره پاره باندې علم چې ابراهيم عليه السلام واقعا ده مخ کې تیر دی والله يعلم وانتم لا تعلمون والله پاک کويږي او تاسو نه پويږئ د الله بیان سره ما کان ابراهيم يهودي ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نه نصراني زکه دی بچا ویل يهودو به ویل دی يهودي دی نسواراو به ویل نصراني دی الله په دواړو باندې رد کړي ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نه د ابراهيم عليه السلام يهودي او نه نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن دې دې کلک ولار توحید باندې صحیح مسلمان ماته انکه شرک لران وما كان من المشرکین نو هغه د مشرکانو نه د کې تعریض دی چې تاسو مشرکان یې هغه شرک نکو ان اول الناس یقینا ډیر لایق د خلقنا یا ډیر نږدې د خلقنا په اعتبار د نسبت کولو باندې ابراهیم علی السلام ته به ابراهیم ابراهیم علی السلام تعالی الذین تبعوه خامخاغه کسان دي چې داغه تابعداري کړي وا داغه په دور کې داغه په زمانہ کې وهذا النبي او دا نبی دې په دې زمانہ کې ځکه چې د شریعت داغه د شریعت سره موافق دی په اکثرو مسایلو کې والذین آمنوا هغه کسان دي چې ایمان راوړې دي والله ولی المؤمنین الله پاک دوست دی د مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب دریم قباحت د عوام خلکو گمراه کول دا د يهودو کوشش چې دا خلک گمراه کړي ود طائفتن خو خي وډلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا من تبعیض کا بعض د اهل کتابنا یا من بیانیه کا اریو اهل کتاب اریو يهودي دا خو خي لو یذلونکم کاش گمراه کی تاسو لو مصدریه یعنی اذلالکم تاسو گمراه کول یا من لو تمنیا کاش گمراه کی تاسو و ما یذلون الا انفسهم دین گمراه کی مگر خپل ځانونه یعنی نقصان ځان ترسي چې بلې گمراه کو خدای له الله سزا ورکي په کله چې تاسو ځان لشي کنه نو تاسو خپل مینس کې دا خبره کوئ چې دا نبی بالکل صحیح دی او دا خبره هم صحیح ده خو بس مونږ یې نه منو وانتم تشهدون او تاسو وینئ دا خبره چې سو گواہی دا معجزه ښکار کینو دا دغه د حقانیت دلیل یا تاسو دا گواہی کوي چې معجزه علامه د حقانیت ده وتکتمون الحق ولی پټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو کویږي چې تاسو حق پټ کا مخکې تفصیل شوی دی وقال طائفه من اهل الكتاب شپږم قباحت چل جوړول د خلکو د اړولو د پاره چې غریبانان ناپوهه خلک په دوکه کې ود وقال طائفه ویل یو ډلې من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنو ایمان راوړی بالذی پاغ کتاب انزل چې نازل کړي شوی دی علی الذین امنو پاغ کسانو چې ایمان راوړی دی وجه النهار پاول سر درز کې وکفروا اخره او کفر کې پاخر سر د درز کې لعلهم يرجعون دې د پاره چې د مؤمنان واپس شي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم د دې مخکنی آیت مطلب باندې ځان کوی کوي دومره ظالمانو کنه چل به کو سار به یو سړی راغې او ویلی به یرا زمی مان راوړم مؤمنانو سره شریک شو کې بناست نو چې ما جګر بشو کنه و یاره ما خو سار ایمان راوړو خو ما چې په سوچ وک کنه شاورنا علما انا وطالعنا كتبنا فوجدنا محمدا على غير صفه كذا ما خو تړه شوو ایمان مې پر راوړ تاسو ولیدم خو ما د خپل مليانو سره مشوره وکړه او تورات شریف مې ورپسې وکړه معلومات مې وکړه نو هغه چې کمی نخې دی هغه دې سړی کې نشته هغه دانه دی نو بس وروره زه خو ته واپس کېږم توبه مې ده الله دې راته معافي وکړي او تاسو چرسه کوئ نو چې کم سادهګان خلک بو هغه به ویل ګوره مونږ خود کدو پانی هم دی ویلي مونږ ته څه پته ده دا مولان دي ها کدا رښتیا نه وی نو دا ټول مولیان به په اول ایمان راوړل چې دی واپس شو او ایمان په نه راوړي نو دا ګوره دا نه دی کنه نو سادهګان خلک به په دې چل سکل مؤمن سړی به ځان سره واړو هغه به ویل چې را دا برشتیا نه دا څه چل به کو يهود ډېر پالي پلان ډېر چلونه کول الله الله دا هغه احتیال الارتداد الناس اوس دی کې بل الوصیت علی اليهودیه المنسوخه وم قباحت ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ویل بدای ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم یو معنا دا چل غره بل چا تخکار نه کوي لا تظهروا هذا الخداع دا دوکه چا تمخکار کوي چې موږ داسې چل کوو ها سره خپل مرګرو ته وای اسنه چې دا مرګری د باندې د کوپر پتوي ولګي چې ته به دینه شوي دوی ته وای چې چل د پاره مې وسري ځان مرګره کړی مگر دا غي چا د حقانیت اقرار کوي چې کم ستاسو د دین تابع دی د خپل مرګرو نه بغیر د بل چا ته به حق جماعت نه وي چې ستا مرګره نه کډیر حق پرست وي خو هغه ته به حق پرست نه وي دا د يهودي کارو ځکه خو علماء لیکلی دی من فسدا من علمائنا ففيه شبه من اليهود شاول الله سي زمنګ په دی وخت مليانو کې چې کم سړی وران شو نو په دې کې د يهودو مشابهت راشي لکه خلک وی کنه او وير یو چې زما د کټوي شملې خوږي دی وی چې بس موږ دا جماعت نه ده بس دا داسې ده کنه چې دې کې شوی نو جنتی او کا خو دې خو شو نو جهنمی نو دا د يهود هغه صفت پکې راشي يهود بم دا ویل چې بل به هیڅ چاته حق پرس نه وي چې څوک تاسو مرګره شوی نه بس وای کته غواړي کنه ان ترى انموذج اليهود فانظر الى العلماء السوء من هذه الامه کته غواړي چې د يهودو نمونه په دې وخت کې صحیح کی چې لکه د يهودو په شان به وسو کی نو د خپل زمانه ناکاره مولا ته وګورم دقه شي ها دا ټول آیاتونه حدیثونه دلایل ورته پیش کړه خو ګټه دی وی خبره نه واړو نو راشي نه باندې وای نشه اړه اب بیا مکه خپل خبره مکه يهودو په شان کار او کته غواړي چې د نسواراو نمونه په دی وخت کې وګوري سبا کې فنظر الى الرهبان السوء من هذه الامه د دې زماني پیرانو وګوره آیا ورکولې شي او تنتا په مثل داغه چې تاسو ته درکړې شوی دی تاسو په شان دین اچاله نه دی ورکړې شوی او یحاجوکم عند ربکم یا جګړه به شروع کی تاسو سره پنځ درف تاسو په قیامت کې دلیل به د باندې نسی نو دلیل خو باسم نسی ځکه چې ان الهدى هدى الله کامل هدایت خدای الله هدایت دی الله او ته هدایت کړي نو په تاسو به خود دلیل نسی او دی ویلیو چې ایو اتا حد مسلمه اوتیتم آیا ورکول شي یو تن ته پشان داغه چې ورکړې شوی دی تاسو ته نو داغه جواب داده ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء یقینا غرواله د الله په لاس کې ده ورکیه چاله چې غواړي دا خو د الله خو خلا چې الله ولوچت مقام ورکې نسو کې منې کولې شي والله واسع علیم الله پراخ رحمت والا او قوا دی یختص برحمته من یشا خاص کئ الله په خپل رحمت سره چاله رچو غواړي رحمت پیغمبري ایمان علم والله ذو الفضل العظیم والله خاوند فضل وی دی ومن اهل الكتاب اتم قباحت خیانت کول د خلکو په مالونو کې د سرو زر روپی اشرفی چې وته وي په یو اشرفی باندې لا یو ادیه الیک نه درکې تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر دا چې همیشه ته پاغ باندې ولاړ يهودو کې دوه قسم دي یو هغه دي چې کاغذ نه څه شی لاندې کنه بیا به ته نشه غسي ته خدای نه نه یریږي او یو هغه دی ک یو دینارم دی ول ورکړې نو هغه پورې آرام نه ورځي تر سوچ ته واپس کړي خه خلک هم پکشته خدا چې کم ناکار دي د خلکو دا پیسې ولی وای دغه وجه دا ذالک بانهم دا زکه یقینا دی چې دی قالو دی بویل لیس علینا نشتا من باندې فل امیینا په خوړلو د مال دامیانو کې سبیلن سملامتیام دی به ویلا دا اهلی کتاب چې کم ندی دا عرب دا امیان دی بی کتاب دی نو د دې مال موږ له جایز دی معالم التنزیل لیکلی دی وی وذالک بان اليهود قالوا اموال العرب حلال لنا يهود به ویل د عرب مال چې دا اهل کتاب نه دي د دې مالونه موږ لا لال دي ولی لکه لانهم ليسوا على ديننا دې زمونږ په دین نه دي کنه ولا حرمت لهم فی کتابنا او زمونږ په کتاب کې د ډېر عزت شته نه چې دې له به عزت او د يهودو دا کارو وکانو یستحلون ظلم من خالفهم فی دینهم د يهودو نظریه داوا چې څوک به په دین کې د دوی خلاف وو دوی به نه منل د دوی پاغي باندې ظلم کول حلال ګڼل د دې څه چې سکه نو دا جایز لکه مونږ چې د کافر وجل حلال ګڼو کنه ثواب یې ګڼو هغه به چې د مسلمانان وجنې نو ثواب دی یا د عرب وجنې نو ثواب دی داسې دوی به ویل د دوی مال خوړل موږ له ګنا نه ده په خوانو مليانو به هم ویلا وې دا عوام د خدای غویان دي او موږ د مليان به په سوار جنت لزو او د پنځپیر شیخ صاحب سره لوی جګړه په دیوا وې دا د عوام کوی ا دې بیا موږ ته وې رکاوټ جوړیږي باقاعده هغه زړې قصې څه شوې د مړي سره بچ دینو ډایرک کټ به بسلورو کا سره وانو پیټې به په وتلس کا سره وانی کړې نن هغه څه شوې ګړې به په خرو روانې کړې وې صابونونه به روان کړو وې تاتي وال غواړي تر سلويخ ترجو پورې به د مړي په کور کې داسې پروګرامونه چې داسې بچدنه په یو لوی شادي حال کې پوه شوي هر وخت به د مړي کور کې خیرات باندې او مولین خو به مزه کوي هغه یو مولا کیسه کوله هندستان نه دا شعر راغلی کنه دا رسم وای یو طالب یو جمعات کې ډیر شو خلک شومان غنیونو هغه وته وی چې طالب جمعات خو د خدای کور د دینه نه منې کو خو ګوره د خوراک ستا غم دل نه کو ها خوراک ستا د خپل له او جمعات کې سم لاس دا جمعات ته پکیا هغه وته وی لګوره د رزق وعده الله کړی دا د جمعات نه متا سو مشړې الله به مال رزق راکړي نو طالب چې بستر راوړ او جمعات کې سملاسته خلکو خو ول موږ دل نه راوړو نو بس په محله کې یو سړی مړ شو نو داغي طریقه دا و چې سړی به مړ شو نو سار ما خام باغی ته خدای په نوم یو ډوډۍ ورکول سال واسه خوشې به پوخ کا به ورکو سلوي خرازو پوری نو طالب ول د سلوي خرازو کارو شو نو دی ویل جوس به چا پسې ګرځو خدا به به وطن راغله د ترجمات کې پروت دی دله به ورکو نو د یو کور نه سلوي خرز خوراک جاری شو طالبم ویل غږ مکه ویله سم خوند کړی دی نو چې سلوي خرز برابرې دوه کې شوي نو بیا ویل چې اوس بس کېږي خدایا نو هغه لا سلوي خلاصه شوی نو چې بل مړ شو چې بل مړ شنو بس داغه د کورنا چالو شو په نمبر با سارو ما خام به خوراک راتاو مولانا صاحب بخ غرب ورکاو نو چې هغه وخرانې دې شنو بل مړ شو لا پکې ناغه ناراضي د کلی خلک راغون شو چې لکه په جمعات کې هم لزه ور کړې دي او ظالمانو دې سړونم خلاصي دي ژوندونه یو یو برانه مړ کیږي دله الله په رزق ور کوي نو راځي چې په شریک ولا خټ وړي مقرر کو د دې مړو نه بخلاص ګنه ته خو کار غوړ دی الله ولا تنظیم برابر کړي نو دا به سلويخ ترزه پورې وروره مزي به وي د مليانو دای کله دا ویلې چې دا بدعت دی د مړی هغه مال به ټول دی وو وې بیګامې بابا خوب کې لیدل او صادره نه ونه صادره به ویوړو کله وې سپلې نه وینو سپلې به ویوړې کله به ویل د جامع زړې وینو جامع به یو ډول مزي په کولې په سنت کې به بیل پروګرام او د ماشوم په پیدایش کې به بیل او په کویدن کې به بیل او په واده کې به بیل او په غم کې به بیل او هر وخت د ملاقات خو درويشتمه خو په کې لا بل شانه و هغه خو به صادر په جمعات کې وغوړید اخترونه کې به بیل دا چې بتا ویل دا شی نشتا نو دای براو لګي دا, دا پنځپریان دی او بل مذهب راځته او بل دی ولی چې دا خلک په دې خبرو باندې دی خبره ونه مانی او پوی نشي اوس هغه ټول خبره لاړې ختم شي وای شو کنه تاسو به په دې درمندونو کې دا مشران بو کور ته به تر هغه وخت پورې دانې نشوړې تر سوچ به ملنګ راغلی نو خپل قلنګ به ته غسته باقاعده غ سره بخپل شکور او پاغه به ولر ناب کول ورکول داسې یو حل نن الحمدلله لاړ لغم پیران ملنګان هغه بدعات رسومات هغه ختم شو او خلک عجیب شو موږ دغه غلطو خیراتون نه منې کول نه د نر زامنو د خیرات غدوم نه نفرت پیدا کړ یا ډو د هغه صحیح موس نه کوي ها موږ ته جمیش پیدا کړي و دې په کال کې نه کوي امنګ ته درې ورځې مکه ود وی زیړو کوم نه خاله کله کله طالبان لغم کوا خان لیس علینا فی الامین سبیل دی بویل نشته من باندې په خوراک د مال د میانو کې سملامتیا ویقولون علی الله الكذب وهم یعلمون وای په الله باندې دروغ او دای خپویږي ګور خپویږي چې دا من دروغ وایو بیا موي بلا من اف او فا بعهده ا دی ویل موږ باندې ملامتیا نشتا بلا من بشکا یعنی لیس کما قالو بل علیهم سبیل معالم وی دا سینه د لکه څنګه چې دی ویلی دی په دی باندې ملامتیا شتا من او فا بعهده چا چې پرواله او کپوا دی خپل وتقوا ځان بچک فإن الله پس یقینا الله تعالی يحب المتقین اولائک دغه کسان لا خلق لهم نشته د ایسر د د پارا فل اخرت په جنت کې څه شي اخلي بس ته مختصر د غټه غټه خبره اکرامه سه وې دا د يهودو باره کې راغلو چې دوی په تورات کې الله د نبی علی سلام نه بیان کړي وي نو دوی بدا پټولې او خلکو نه به بدلولې وای چې زمونږه غ پیسې خرابې نشي زمونږ عزت خراب نشي خلک به پیمان راوړي نو موږ بیا یوازې پاتې شو بیا به موږ سره څوک مینه نه کوي تعاون برا سره نه کوي الله وی خلک ته دی وجنه دا دین پټه چې بیا وتعالى څوک نه درکې خلک به ملګری شي دا غسره یقینا هغه کسان چې اخلي په وادو د الله او په قسمونو خپل باندې دا دنیا لگا دا کسان نشته حصہ د دې لپاره په جنت کې خبره به ونکي د سر الله ولا ينظر الیهم نه به وګوري د ته یوم القیامه پرز د قیامت ولا یزکیهم نه به پاکي د لاره د عذاب نه ولهم عذاب الیم او د د پاره به عذاب دردناک دلته وی خبره به سره ونکی نه به وته وګوري نو خبره به خود رحمت بنئ قتل به خود غضب به او د رحمت بنئ ها وای دی چې دا د الله د طرف نه دی و ما هو من عند الله نیغه د الله د طرف نه خبره د ځان نه جوړ کی وای دا الله ویلی ويقولون على الله الكذب وای دی په الله باندې دروغ او هم یعلمون او دی پویږي چې دا دی دروغ وای ما کان لبشر ايؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه لسم قباحت نسبت د شرک نیکانو خلق ته ما کان لبشر دوی چې صالح سلام مونږ ته ویلو چې مونږ ته خدای وایي الله وی نه دی جایز دی چې یو بنده د پاره دا چې ورکړی الله تعالی غته الکتاب کتاب والحکم او پویا والنبوت او پیغمبري کتاب نه مراد انجیل شو ها ځکه عیسی علی السلام ته دار راغلی ابن عباس رضی الله عنهما چې کله وفات شو ابن الحنفیه رحمت الله علیه ما تا ربانی هذه الامه د دې امت هغه بندا چې په دیني کلګه منګولې لګولې وی لوی عالم واغه وفات شو معالم التنزیل لیکلی دی ربانی چاته وای سعید ابن جبیر رحمت الله علیه قول دی العالم الذی یعمل بعلمه اغه عالم چې په خپل علم باندې عمل کوي اته ربانی وای بعض وی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هغه چې د خلکو پرورش کوي په وړو وړو خبرو د علم مخکې د لویونه یا علماء و ابن قتیبه غریب القرآن کې وای ربانی چاته وای الذی یصلح الناس قولا وفعلا وعملا واعتقادا ربانی هغه چاته وای چې د خلکو اصلاح کوي قولا د قول په اعتبار د فعل په اعتبار د عمل او د عقیدی په اعتبار والله وی شیطان ربانینا رب والا بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب داغه چې وای تاسو چې خود بم خلکو ته کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب داغه چې وای تاسو چې په خپل بم لست کتاب لاره نو د رب والا شي نبی خلکو ته وای زما بندگان مو جوړيږي د رب بندگان جوړ شي ولا یامرکم حکم نکي تاسو ته بالکفر په کفر باندې بعد از انتم مسلمون پس دا غینه چې تاسو وای مسلمانان و اذا خذ الله میثاق النبیین یو لسم قباحت النهی اما التولی عن اتباع الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعداري نه وړېدل او نبی کوم عظیمه هستی وا الله وی وا اذا خذ الله هغه چې چې چاره لګل و هغه یاد دی و اذا خذ الله میثاق النبیین کله چې اغست و الله مضبوطه وعده د انبیاونا لما اتیتکم من کتاب و حکما النبیین کې ټول پیغمبران ما سوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه داخل شو هغه د مولانا سیب چې الله ته خدا پتا وا چې زدا اخیری نبی را لېګم محمد صلی الله علیه وسلم دا به په داسې وخت کې راځي چې دا مخکنی پیغمبران به دنیا کې یو هم نه نو بیا دی واده اغستو ته ضرورت سره چې دا پیغمبر راغی تاسو به پیمان راوړی تاسو به مرسته کوئ نو دا خو هغه وخت کې ضروری و چې الله ته پته و چې دی باغ سره مخامخ کیږي چې الله ته پته ده چې دا بمړی او د دینه پس باغ راځي نو دی به څنګه ایمان لک تراوړ نو چې الله ته پته و چې نه نو بیا ته واده ولې غستا سوال شو الجواب جواب دا دی په دې ځان پوه کوي چې کوم وعده الله د انبیاو نه واخلي نو دا وعده شاملې اقوام ته هم امتونو ته هم نو د دې دا مطلب دی چې تاسو دا خبره خپل امتونو ته وکړئ که تاسو که اخیری نبی ژوندې او منګه یعنی منګ ژوندې او اخیری نبی راشي نو موږ په پاغه ایمان راوړو موږ به داغه امداد کو نو ای امتیانو که موږ نه یو او تاسو دنیا کې یې نو تاسو خو به خامخ ایمان راوړی او داغه امداد وکوي چې دا پیغام امتونو ته ورسوي نو که انبیا په دنیا کې نو نو امتونه وکنو لکه يهود دنیا کې نو بیا نسوارا نو نور قومونه نو نو معنی چې خپل خپل قومونو ته دا وایي کداغي په نسل کې څوک پاتې او دا نبی راشي چې ایمان پیرا اوس پوه شو په دې باندې ابن کثیر تفسیر کې لیکلي دي البدایه کې امدادي وای دا آیت کریمه دلیل دی په موت د خضر علی السلام باندې هغه بل رضی مولا لګیا دی حیران بشي دا د څه شي کوي وای په دې وخت کې هم سلور پیغمبران جم دي دي ښا ژوند دي ته جم دي وای دې وخت کې سلور پیغمبران جم دي دي څه پکې وسه نو یو پکې وای حضرت علی السلام دی ادریس علی السلام دی پلان دی پلان دی پلان دی سلور پیغمبران جنگ دی الکه یوم جنگ دی نشته دی بغیر د عیسی علی السلام صحیح شو دا ډیر زور شور سره وای حضرت علی السلام ژوند دی دا به ان شاء الله سورته کهف کې که ژوند باندې ژوند دیو کنه نو البته به تفصیل کو خو صرف دومره درته وایم وی خضر علی السلام ژوند دی دی او سمندر په غاړه ګرځي او چانه لار ورو کشوي نه ته لارې خي او په دې ګوته کې غټه ډوکې نشته دی غټه ګوته کې ډوکې نشته که څه قصه کوي کنه دای وای نه خدا چې دا به تکم کتاب کې راغلی نو اول خطه دې ته سوچو کا چې دا څه کم آیت یا حدیث ته چې پای کې داری چې هغه ژوند دی المنار المنیف د علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه کې لیکلي دي چې په حیات د خضر علی السلام چې څومره روایت دي هغه ټول ضرور ټول ضعیف یو روایت هم پکې صحیح نشته او د دې صحیح نس د قران نه چې الله ګور زتا ته لن چلو خیر خضر علی السلام پیغمبر خو کنه او الله د پیغمبرانو نه وعده اغسته ده چې تاسو ژوندۍ او اخیری نبی راشي تاسو بس کوي پاغه ایمان راوړی او تاسو به داغه امداد کوي پیغمبر وعده پوره کوي کنه نو چې د سمندرو په غاړه شاړو کې ګرځي نو چې رسول الله دنیا ته راغې نو بیا دی ولې نه راته چې ایمان راوړې وې په او بیا چې پاغه سخت وا په جنگ بدر کې 313 د نهنی مسو کافرانو مقابله کې جنگیدل او دعاګانې کولې کولې کولې چې د رسول الله د وګینه صادر پرې وته او هغه په سیمنه کته کېده او ابوبکر صدیق راغې د نبی علی سلام صادری راوچت ک او بیا نبی علی سلام لغاړه تاو کړه وته یا رسول الله بس ته دا دعا زمونږ لپاره کافی ده لکه ډیر تکلیف استستغیثون ربکم الله وی چې کله تاسو خپل رب ته فریاد کو کنه سخت مخاوه نو دغه وخت کې خضر علی السلام ولی نه راته چې د نبی علی صلوات و سلام سره په دې جنگ کې ملګرتیا کړې و وحد کې ولی نه راته په نورو غزواتو کې ولې نه راته ویش غزوات رسول الله کړی دي په یو غزوه کې د خضر علی السلام نوم نخکاري په د نبی علیہ السلام صحابه دای پوره تاریخ ذکر دی کنا نمونه شتا قومونه شتا سنه وفات شتا په کوم سم اسلام راوړ په صحابو کې خضر علیہ السلام نوم راضی ناراضی نو موږ دې تهران چې دا اوس په سمندر په غاړه ګرځي واغه وخت کې ګرځي نو سمندر کې دې سګو از سوچ په کار دی کنه یاره دا وسه جيبه خلک نه سمندر په غاړه ګرځي سمندر په غاړه ګرځي دا کم سمندر د نومیم نشته دی زیم نشته دی ګری مونږ لاړ شو ملاقات کو زرو وکړه نو نو ته سمندر معلوم دی نو ته زې معلوم دی نو انسان دی کنه پیره هم نه دی ګری چې چاته نخ کاری ګری مونږ یو چیرې یی به هم به نینو دا څه هم نه د انسان نه ګری مړه سړی د دروغ خو نخ پی او نه سری دغه شی صحیح ده لتؤمنن به ولتنصرن دا آیت دلیل دی داغه په وفات خامخا ایمان براوړی پاغه ولی وفات دې زکه پیغمبران وعده نه ماتي ک ژوندې وینو شل پیری به خلکو لیدلې او راغلې به خو بس دا وفات وکړه زی مستا سره د گواہی کونکو نام فمن تولا پس سوچ واوړې بعد ذالک پست دینا فولائک هم الفاسقون پس دا کسان هم دیر فاسقان نبی ناوړي مراد امت دی ګوره اف غیر دین الله یبغون وای منګ ایمان راوړې دې په الله وما انزل علينا او پاغه چې نازل شوی دی په منګا وما انزل على ابراهيم او هغه چې نازل شوی دی په ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او داغه په اولاد وما اوتي موسى وعيسى هغه چې ورکړې شوی دی موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام ته او په دې انتظار چې هغه نبی به کله راځي او چې راغی نو به ته انکار وکړو چې مونږ نه منو نو دراتلو نه مخکي منا او دراتلو نه رسو څنګه نه خسه پټي نو دا سه قوم ته الله سه هدایت دی ولی پټي وي عزت را نه بل خوازي مونږ ول جدا به زمونږ يهودو کې پیدا شي هغه په عربو کې راغی کوم په ایمان راوړو خو هغه ټول عزت په لسی موږ به دغه شان پاتې شو او یا علما وی دا یو سړی مسلمان شو بیا مرتد شو او مشرکانو سره ملګری شو او اول دا دویم قول ډیر ظاهر دار چې د يهودو قباحت پکې دی خودل ته یو اشکال لې دلته الله وی الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته نو دین دا معلومه شو چې یو سړی مسلمانی او کافر شي د تبي الله هدایت نه نصیب کړي حالان کې ډیر کسان د ارتداد نه پس بیا مسلمانان شي الله وته هدایت کړي او دلته والله لا يهدي القوم الظالمين جواب قرطبی دی کې د دې معنی دا ده چې الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ترسو مادام مقیمین علی کفرهم و ظلمهم ترسو چې دوی په خپل کفر او ظلم قایمي چې کله دوی کفر او ظلم پرې خود او اسلام تر او ګرځل بیا خو ته هدایت کوي خو چې دا عزت پکې ترسوی نو الله او ته هدایت نه کوي د مرګ په وخت کې د توبه دروازه الله بند کې بیا نه قبلې ښا ان الذين يقيننا کسان کفروا بعد ایمانهم چې کفر کړي دی هغه پس ایمان نه ثم ازدادو کفرا بیا زیات کو کفر لرا تر دې چې په کفر مړ شو لن تقبل توبتهم اچر نشي قبل ولې د دې توبه و اولائک هم الظالمون دغه کسان هم دې ګمراهان مولانا صاحب دی آیت کې یو اشکال دی هغه دا چې دلته الله پاک وای کم خلکو چې کوپر وک او کوپر ډیر وک نو دوی توبه الله نه قبلې نو الله پاک خو په قران کې وی چې هو الذی یقبل التوبه عن عباده الله غزاد دی چې دا د خپل بندگانو توبه قبلې او حدیث کې مرাজি ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر الله د بنده توبه قبلې تر سو پوری چې دا روح دې مړی ته نه راغلی نو توبه خو قبليږي او دلته الله وی نه قبلو ما جواب د دې آیت درې جوابونه دي یو دا چې مراد ته هغه کافر دی چې هغه مختوم القلب دی توبه وباسي او بیا کو پر کوي بیا توبه وباسي بیا خلک کو پر پریدینا سه پخلی توبه توبه کوي دا سه خلکو توبه الله نه قبلې دوی مطلب دا دی چې الله پاک د مرګ په وخت کې د داسې خلکو توبه نه قبلي لکه په جون یو سړی توبه نو باسي او چې اوس پیشي کنه مړی لرا سارا ورسیږي بیا دې توبه وباسي د دې تایید سورته نساء 18 آیت کې وللذین یموتون وهم کفار دا هغه خلکو توبه نه قبليږي چې هغه ملکیږي او هغه سي کافران نو د مرګ په وخت کې توبه الله نه قبلې او که د مرګ په وخت کې توبه قبلې ده او د عذاب په وخت کې نو فرعون به قبول شي او دریم داري چې په قیامت کې د دې خلکو بیا توبه الله نه قبلې قیامت کې بدا سوکي چې توبه بنو باسي الته ټول توبه ته بیا تیار دي او الته بیا توبه استل پیدا نه کوي نو د دې دا مطلب دی چې بیا قیامت کې د دې توبه نه قبليږي یې د مرګ په وخت کې توبه نه قبليږي او د مرګ نه مخکې کار څومره ګناګار دی او د ځن قدم ټیم نه دی راغلی توبه وباسي نو توبه سکیږي قبليږي حدیث کې راځي کنه چې هغه سړی یو کم سل مړی کړی یو کم سل او بیړه کې رحم راغی به بس ته توبه وباسم نو تپو سه وک چې داسې یو خسړې را توخه چې هغه سر لاړ شمه ماته لګلاره وخې د دین او ته پوی می کی په توبه باندې نو یو عابد ته چاو خود پیر سه پیر سه باندې خو پیری غالب انو علم خو نه نو هغه ته ویل چې ما یو کم سل مړی کړی دي او اوس د ستومانه ما توبه وباسم هغه ته ویل چې رخصه خدای غفار ستا توبه کم ځای کې قبليږي ته لا اوس به توبه وباسم تا خو تبعی کړی دی یو کم سل مړی دی کړی دی وای نه قبليږي وای نه نه نبی خي نه قبليږي د نورم نا امید شو وای چې توبه مې نه قبليږي نو چې دا د اصل خو برابر کم کنه نو بس وای بیا سلام پسې وکم ځای کې ګرځم هغه پیر صاحب یې وسره گازره کړ ها نو هغه مړ نو سو شو سل مړی جوړ بیا سرواله برواله ګرځیدنو بیا سوچو کې یاره کدا سه سلار کیږي نو الله توبه وباسما تپوسه وکړي او عالم ورته چاو خو چې هغه خواله لاړ شي نو چې لاړ نو هغه تل چې ولی لا خو قیامت نه دی راغلی استادن کدن نه دی کته توبه وباسه الله به دې معاف کړي نو بس توبه وستا او هغه ته وی دې زمکه کې دې ګناونه کړی هغه پلانیزمکه ته لاړ شي خیر دلته نه کان خلک دیږي کې به اوسېږي روان شو په دې روانې دوه کې په دې تلو کې ولا مرګ راغی مړ شو پرشته د رحمت امراله روح پسې پرشته د عذاب امراله د دواړو پرشتو جګړه ده یو وای چې سل مړی کړی د دله موږ د روح سره سم کار کو موږ لې راکې او دا به موږ وړو او رحمت پرشته او توي توبه استدا او چې الله ته څوک توبه وباسي نو بس داغه ګناه بیا داس شي لکه چې ډو کړی نه موږ به روح وړو نو بس جګړه ده بل پرشته انساني شکل کې رااله وي سل انجام جوړ کړي دا دی وته دغه شانه قصه ده هغه وته بس اسانه د ازمه کناب کوي چې دی ګناه ول ازمه کې تنز دی دی کده پاک ازمه کې تنز دی دی حدیث کې راځي الله پاک دې ازمه کې توي چې ته دا د ګناه والا چې ته کلاو شه او هغه بل ته ویرا تنگ شنو هغه ازمه کې وته کم کړه انو الله پاک رحمت والا ملائکه توي چې دا روحي تاسو باندې نو الله خو دومره مهربان دی د بنده په توبه دومره خوشحاليږي لکه حدیث کې راځي د چا سورلې رو کشوي او داغه خوراک سکاک سامان پاغي پروتي او شاړ بیابانی او دې وای چې بس حلاکت دې سم راغله دي ګرځي را ګرځي سورلې نشتا او دې بس یو ونه لاندې سملی و چې مر خاصم راغې حجرې سوري ته خمر شمه په دې سترګې پټې شي او چې وګوري سورلی راغلی او سر ته ولاړی سره د ارسه نو دی به څومره خوشاله شي دی د ډېره خوشحالۍ نه وي اللهم انت عبدي وانا ربک خطا شي الله ته مې باندې او زه دې رب ما کنه د ډېره خوشحالۍ نه دې دې خپل سورلی ته دومره نه خوشحاليږي لکه الله چې د بنده توبې ته خوشحالي چې پس ژوند دی وباسي ها قیامت کې نه ګوري بیا د مرګ په وخت کې نه او د عذاب په وخت کې نه حل شو مثلا ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي او دلته وګوره یو بل ټکی ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي بعد ایمانهم پس ایمان نا ثم ازدادوا كفرا بیا زیات کفر لرا دا زیادت څه دی سو کوئی دا د يهودو باره کې راغلي دي هغه په عيسى عليه السلام کفر کړو په انجيلي کفر کړو پس د ایمان په خپل پیغمبرانو ثم ازدادو کفرن بمحمد والقران بیا کفر زیات کړه په نبی علیہ السلام کفر کو په قران وکړه ابو العالیه وی د يهودو د نسوارو بارک راغلی دی په نبی علیہ السلام کفر وکا پس د ایمان نه چې په تورات کې داغي نخې منلې وی نو بیا زیات کو کفر ان کفر کې نور ګناونه وکړل او یا چې کله به معجزه راتله د مکی کافر ته مراد دی چې څومره معجزې براتلی نو نه به انکار کو نورم کفر سیوا شو ان الذين يقيننا کسان کفرو چې کافران دي و ما تمړ شوغي وهم کفار او غيو کافران فلن يقبل من احدهم پس اچره قبول بنکړي شي دی او تند دینا ملء الارض ذهبا ډکواله د زمکه د سرو زرونه ولو افتدا به اگر ک پی دی ور کی پاغه کافر ک دومره پی دی پیش کی چې دا ټوله دنیا د سرو پیش کی ډکه کی بیام نه قبليږي اولائک لهم عذاب علیم دغه کسان د لپاره د عذاب دردناک و ما لهم من ناصرین او نبی د لپاره سو کیم دادیان لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون ربط ادا دی مخکې ویل چې د کافر مال الله نه قبلې اوس دلته وایي چې د مؤمن مال قبليږي مؤمن لپاره چې محبوب مال د الله په لار کې ولګي پس یقینا الله تعالی پاغه باندې پوا دی کل الطعام کان حلل لبنی اسرائیل بیا لسم قباحت ابتراء په انبیاء باندې په حل حرمت کې یعقوب علی السلام چې وو هغه باندې عرق النساء بیماری و نو ډاکټرانو حکیمانو ورته ویلو چې تعالی د اوخ وخه نه ده دا به نه خوري لکه دی وخت چې سړی بیماری ډاکټر او توی ته غټه غوخه نه خوري کنه نو دوخ دا غوخه ګرمم ده غټم ده نو او توی دا به نه خوري یعقوب علی السلام په ځان بند کړه نو بن اسرائیل او بن نبی علیہ السلام ته ویلې مده يهودو چې ته د ابراهیم علیہ السلام په دین نه ولی پای کې دوه غوخه بندر او تاسو غوخه خورئ نو داغي جواب چې لکه داغه په شریعت کې نه و بند د یعقوب علیہ السلام پریز د پاره د ځان باندې بند کړی دا حرام نه واغه کل الطعام ټول خوراکونه کان حل لبنی اسرائیل او حلال د بنی اسرائیل د پاره الا ما حرم مگر د تحرم معنی یاد کړه مگر هغه چې بن کړیو اسرائیل یعقوب علی السلام علی نفسه په خپل ځان من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې دا غینه چې نازل شوی او تورات قل فاتو بالتوراۃ وای راوړی تورات فتلوها پسول لیغیلرا ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی کوم ځای کې لیکلي دي په تورات کې چې ابراهیم علی السلام په زمانه کې حرام وګړي فمن افترا علی الله الكذب پس چا چې ځان نه جوړ کړ په الله باندې دروغ من بعد ما من بعد ذالک پس دینا فاولائک هم الظالمون پس دا کسان دی دي ظالمان قل صدق الله وای رشتیا ویلی دی الله تعالی فتبعو پس تابعداریو کای ملت ابراهیم دا دین د ابراهیم علیه السلام دا د دروغ داوی وی ان اول بیت یقینا ولنه کور وزع للناس چې وزکړې شوی دی کې خودل شوی دی د خلکو د پاره للذی ببکتا خامخا هغه دی چې په مکه کې دی بکا دا د مکی یو نوم دی دویم نوم بکا دی عرب کلمیم په بابت دی کله با په میم بدلی یا بکه معنی د تبکیت نه دی د زورورو خلکو هغه سټونه په دې کې الله ته ځوړن شي او کته شي او مکه چې کم دی نو ویلې کیږي ستا قلت د وبوتا دلته وب کمی دي بغیر د زمزم نه ډونوري بووي نه یا معنا مکه چې کم دی نو ست ویلې کیږي زوال تا او په دې کې الله د خلکو نه ګناونه زایل کوي او لری کوي خجی ان اول بیت وزع للناس یقینا ولنه کور چې وزع شوه د خلکو د پاره خامخاغه د چې مکه کې د مبارکان دک د برکت نه وهدل للعالمین هدایت د مخلوقاتو د پاره قرطبی لیکلی لکه سوال واوره حدیث کې راځي نبی علی السلام نه تپوس شو چې اول کور د الله کوم وی بیت الله وی بیا بیت المقدس څومره فاصله وا سلويخ کا نو اشکال دا دی بیت الله جوړ کړو ابراهیم علی السلام او بیت المقدس جوړ کړو چا سليمان علی السلام او د ابراهیم علی السلام او د سليمان علی السلام په مابین کې د زرو کالو نه سیوا پاسه څنګه سلويخ کال شو دا اشکال دی اوس حدیث کې سلويخ کال راځي او د دې دواړو پیغمبرانو مینس کې د زرونو کالو فاصله ده نو ګوره په دې خبره ځان پوي کوي بیا به د اشکال نه جوړيږي ما تاسو ته ویلی مو بیت الله تاریخ لیکلی دی لس زله جوړ شوی دی بیا روان شوی دی نو د بیت الله جوړون کې ابراهیم علی السلام بشک دی او اول جوړون کې دانه دی ځکه و اذ يرفع ابراهیم القواعد قران وای بنیاد خو هغه چت کړو صحیح شو لاندې بنیاد مخ کې نه وو نو اول بیت الله جوړ کړي چا دی یو قوالدار چې ملائکه جوړ کړو انسانان لا پیدا منو چې پرشتو جوړ کړي د پیریانو په عبادت کړو او نو بیت المقدس هم پرشتو جوړ کړی دی بیا نو بیت الله اول جوړ ک سلويخ کاله بعد پس بیا سره جوړ ک بیت المقدس او چې بروان شونه بیا ورستو ورستو پیغمبرانو تازه کول او یو دویم دار چې ادم علی السلام اول د دې بانی دی نه داغه اولاد داغه بچو کې اول بیت الله جوړ کچا بیا ورپسې بیت المقدس او مینس کې سو کاله پاسه لراله سلويخ او دا چې ابراهیم علی السلام بیت الله جوړ کړو او سليمان علی السلام بیت المقدس دا د غزور تعمیر نه وکړو اصل تعمیر دې نه جوړ کړو د ویخ نه د مطلب چړمبه دې شروع کړی داسې نه و نو بیا اشکال نه راځي فيه آیات بینات پدې کې نخې دی واضح واضح مقام ابراهیم مقام د ابراهيم عليه السلام دی ومن دخله کان امنا سوک چې دن شو دی طيبه غ په امن باندې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او د پاره د رضا د الله په خلکو باندې حج د بیت الله دی سوک چې طاقت لري هغه ته د ورتلو توخه او سورلی وسرای ومن کفر او چا چې کفر وکړ فإن الله پس یقینا الله تعالی غنی عن العالمین بے پروا دې د مخلوقات نه قل یا اهل الكتاب زجر و اهل کتاب ول کفر کوي تاسو پایتون د الله والله شهید علی ما تعملون الله خبر دی پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي بل زجر قل یا اهل الكتاب و اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله ولی بندوي تاسو د الله د لارې نه من امنا هغه چاله رچ ایمان راوړې ده تبغونها عوجا لټوي تاسو هغه لره کوګواله او حال دار چې قران کې کوګواله نشتا وانتم شهدا او تاسو پوی ومن الله بغافل عما تعملون او نه د الله پاک نه خبر دا غنا چې تاسو کوم عملونه کوئ یا ایها الذین آمنو پدې کې تنبیه د مؤمنانو ته به ترک الموالات چې يهود او نصارا سره دوستانه مساتای دا خو هغه وخت خبره ده وفیکم رسوله او پتا سو کې رسول د الله تعالی دی او که عام شي خطاب نو بیا معنا د تکوم غوښه دا معنا چې دنو تفسیر قرطبي کړي دا چې زجاج وای یجوز و یکون هاذا الخطاب لاصحاب محمدین جایز دي چې دا خطاب صحابه سره شي ولې چې الله پاک وی وفیکم رسوله لئن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فیهم وهم یشاهدونه زکه چې د الله نبی هغه کې وو او هغه بلیده کنه نو بیا خو به اشکال پاتې نشو او کچرته دا آیت عام شي نو بیا معنا وره وفیکم رسوله روح المانی وای وای کچرته دا عام شي کنه یم قرطبی لیکلی دی نو یجوز ان یکون هاذا الخطاب لجميع الامه دام جایز دي چې خطاب ټول امت سره شي نو بیا به معنا دا شي وفیکم رسوله پتا سو کې سنت پیغمبر علی السلام موجود دي څه سنت د پیغمبر علی السلام لکه قرطبی ویل ان آثاره و علاماته والقران الذي اوتي فينا مکان النبي فينا زکه د هغه سنت دا هغه نخي او علامه او دا هغه قران چې الله تعالی ګلو هغه زمنګ مینس کې موجود دی اگر ک نبی نشته په منګه کې روح المانیم لیکلی دی وای بیا بچ دینو مطلب دای و فیکم رسوله یعنی ان آثاره و شواهد نبوته فیهما چې د نبی آثار او داغه د نبوت نخې په دې کې موجود دي په دې ځای باندې بیا علما لیکلي لري قرطبي وای په دې آیت کې دوه نخيري د الله د عذاب د نه راتلو یو چې کم دینو کتاب الله دویم دې نبی الله صحیح ده په دې کې مده گمراهی نه د بچ کې دوه دوه نخې دي یو د کتاب الله دویم د نبی الله نو بیا وی فاما نبی الله فقد مزوا دا الله نبی خود دنیا نه لاړ او اما کتاب الله فقد ابقاه بین اظهرهم رحمتا منه و نعمتا کم چې د الله کتاب دی هغه الله خلقو کې پرې خو دی دی د خپل رحمت او د نعمت د وجنه نو چې کله قران ته ناست نو ته به نه گمراه کېږي قران پرې دی نو خود بیا گمراه کېږي سرنګ تاسو کوپر کوي او تاسو چې تاسو لسته شي په تاسو باندې آیاتونه د الله وفيکم رسوله او په تاسو کې شتره د الله پیغمبر صحابه کې وو او یا نه د پیغمبر د الله چې غ سنت دي ما تاسو ته پرون ویلو چې نن اخیری ورځ وا سبا نه به ان شاء الله درس د سحر نه نو سبا سحر چونکه اول ورځ دا نو اته بجې به ان شاء الله موږ پوره درس شروع کوو مرګري کوشش وکړي چې ونیمه پاو کم اتولا ځان را ورسوي یعنی کس لری کسان چې کمی دا لوډ سپیکرې سمې سیستم برابرې د چې تاسو په کم نم مخکې مخکې راشي نو بیا چې پوره سیټینګ برابر شي ان شاء الله پوره پاته بجې باندې به با در شروع کو دا د روزي چې څومره ورځې دي نو په دې کې به درس د سحر نه یو خو وجه دا ده چې د ماسپخین دا ټیم کمی چې ټیم لګ دی نو بیا به نه خلاصي دویم دا دی چې زیات تر موږ سره پدې کې زنانه دي دا غي غریبانو کورونو کې د روجماتي انتظامات کولی نو چې هغه مازیګر پورې دلته درس وکړي نو هغه خپل کور ته روجمات تم بیا نشي تللی سړی خو په موټر سایکل لاړ شي په سایکل لاړ شي چې زنانه او سره دا تنظیمونه هم نه یو پیاده زی نو اله چې هغه لا کور ته ورسیږي نو د دې وجنه موږ به درس ان شاء الله د سحر نه کو د مجبورۍ د وجنه چې دا نه سمېږي بیا کنټرولېږي نه که د شپې په کې سیبه کو نو بیا هم نه کیږي ځکه چې د زنانو تعداد ډیر زیات دی او هغه ته د شپې را جمع کېدل د ټولو نه سیوا ګران بل چې لري مرګري نه به بیا د شپې ځینو په پښمنی تبرسي بیا بم ګرانه دا ترتیب به صحیح چې د سحر نه سبب ان شاء الله د سحر نه منګه اته بجې در شروع کوو نو ټول د درس مرګري سمره چې دي کناري نه دي او کزنانه دي چې ته یادي او سبا ته بجو لزان را ورسې ان شاء الله الحمدلله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه